سوره الرحمن مخکې مناسبت یې څه نو دا نازل شوی د پس د سوره رعد نه رعد کې وایي سبح سوره رعد کې څه وایي يسبح الرعد تسبيح وایي رعد ملائکه نو هغه تسبيح وایي د یری د الله تعالی نه چې پاک مخلوق دی نو تاسو له تسبيح نه وایي او تاسو ولې دا نه منئ چې الرحمن علم القرآن دا ولې نه منئ نو سورته رعد سره مناسبت شخه د دلته د مخکې سورته سره د دې مناسبت سره د سورې قمر سره قمر قمر وای دی قمر ته ورس په مایتا په مایتا قمر وای ښا نو دی قمر ته وګوره دی قمر له رڼا چا ور کړل الله نو طالب قمره رڼا ملاویږي په قران سره سورته قمر سره مناسبت ده دی قمر له رڼا الله ور کړل تا ته رڼا ملاویږي په قران سره ته قران وایا دنیا کې برنا کې قبر کې برنا کې اخرت کې برنا کې ښا مناسبت باندې پوه شوي ادي له سره لګوي قران شریف کې فی مقعد صدق دی په مجلس د صدق کې دا مقام دی په مجلس د صدق کې جنت کې وي ښا کوم ځای کې وي دا مؤمنان عند مليك مقتدر پنيز بادشاہ مالک مليک مالک ته وي بادشاہ ته وي مقتدرن چې قادر دی په ثواب او په عقاب باندې یو معنا مقتدرن قادر دی پس سره قادر دی په تعلیم د قران نبی خپلتا هو القادر بنزول ال... بنزول القران او بتعلیم القرآن نبیه چې قادر دی په نزول او په تعلیم د قرآن نبی خپلتا نو نبی ته داسې وای بسم الله شروع کوم په نوم د الله المتجلی لجمعیتی فی القرآن چې تجلا کی په جمعیت د قرآن سره رحمان دی بتعلیم القرآن خلق الانسان لتعلیم القرآن الرحیم بافاده سائر القرآن مشرکان به انما يعلمه بشر دی رسول پاک ته قران خي یو بشر دای د چانه ذکر لري مونږ ته وای نو الله تعالی په مشرکان رد کوي تخفیف ور کوي ښا قصص د امم حالکه او درته تکذیب ذکر کو په سورۃ الرحمن کې درته وای چې ګوره فبأي آلاء ربكما تكذبان حکم نعمتون در ربان ایجنا تاس تکذیب کوي الرحمن هو الرحمن دا الله تعالی رحمان دی الله رحمان ذات دی او دای د رحمان بیان دی دلیل وحی علم القرآن علم ویخو قرآن اراده وکړه د تعلیم د قرآن انسان ته علم ویخو قرآن یعنی اراده وکړه د تعلیم د قرآن انسان ته نو خلق الانسان پیدا کې انسان لتعلیم القرآن د پاره تعلیم د قرآن چې قرآن وایوي قرآن وایي چې انسانیت در کې راشي علمه وی خود انسان تا البیان لغات صبغه لغات النطق نطق خبره مخلوق خو سلور سره ودی دوه چې کنه خبرې کوي نه کوي د توتی غکل عدم دی ګورخه د توتی غکل عدم دی ان دا سلور سو مخلوق دی نور د خبرو چل نه خي دور او خيار او خيار دی خبرو چل ولا نور دي او تاته نطق اخو نطق يته النطق يجري القران في المخارج النطق بحساب فحساب سره خيف خيف ځای بوي حيد حيف ځای وای خيد خيف قاف د قاف کاف د کاف ځای وای دا نطق مخارج قاریانو مخارج او پیجنې طالبان او دا لږ تیر ډیر وخت نه یو شپږ میاشتې د قرات کې تیر کړی ښا دی یو شپږ میاشتې په قرات کې تیر کړی ولې مخارج او پیجنې خلق الانسان علمه البيان وی خودتا بيان نطق يجري القرآن في مخارج النطق بحساب كما يجري الشمس والقمر بحسبان لکه شمس او قمر په خپل لارو روان دي کنه نو مخارج د قران به داسې وای خې به د خې په ځای وای حې به د حې په ځای وای مخارج د قران دا او پیجنا اسینا چې قاف یو ته دای په ځای کاف نګورا کذب نو سپیش او قاف سره وای قل نو زړه شو په یو ټکی کې تاسو وګورئ مخارج د قران په جندل زکه په کار دی ښا په یو ټکی باندې یا زړه کې یا سپیکه نو قلب دی وی نو زړه شو اته قلب دی وی نو سپیش دومره فرق دی الفاظ د قران سي کول زکه په کار دي ښا ما د مور د قران ویل دي خو کوشش کوم د الفاظ د سي کولو چیرې قاف په قاف وام کاف په کاف وام زنانه خدا سي عام قران وای الله دې زما مور بقي ما ته قران وی وښوي زه تا ته خبرکم تاسو دا مخارج کوشش کوي ښا مخارجو کې کوشش کوي چې قاف کاف لام میم عین غین دا او پیجنې غین دلته کې ویل شي ټکی والا او چې ټکی ورته نه دلته به وای عین خوش عین الته به وای دا مخارج پیجندل غواړي ځکه دا ګیاګانې او انسان وګوره یسجدان تابعدار وي کدا واړه بوټي دي کې لوی دي کې انسان دی دې به تابعداري د الله ښا دا واړه بوټي هم د الله تابعدار دي تسبیح وي لوی بوټي هم تسبیح وي نو انسان ته هم تسبیح وایا کنه استغفر کې ګمړي خو نه دي ته هم تسبیح وایا کنه یسجدان ينقادان الله تابعداري د الله تعالی فی قبول اثر الشمس والقمر په قبول اثر د شمس او د قمر کې دا بوټي ونه د نور سومینه اثر اخلي کنه اثر ته ناخلي یو پکې رنگ پیدا کوي بل پکې پخایي نو ته قران تراشه او قران وایا صحیح الفاظ ستا رنگ به ټیک شي اثر بدر کې پیدا شي دنه پتا الفاظ نه وای الفاظ نه صحیح کې قاعده وایا الف بی تی تی قاعده وایا تیقین ساته ما یو لکه یو قاعده ویلې او بس فقط بیا ټول قران په خپل وی تاسو کوشش کوئ کنه ما زمیخ کړی یو قاعده دا د الف بی تی سی دا قاعده ده دا صحیح او سړی ته وایا یاد یې کپی دی په خپل قران وای او مخارج هغه ورته خې والنجم دا وړو کی بوټي والشجر اغټ بوټي یسدان تابعدار وی دا اثر د نور نه د نور اثر اخلی ښا والسماء رفع اسمان پورته کړل او دو علم میزان او یې میزان د زمکه د اسمان په زمکه اسمان او السما رفع ووضع الميزان اي خې د ميزان ميزان دلته ميزان راړوي د ميزان سره تعلق دی کل عقل دا دا ميزان غير کل عقل في البدن لکه ستا په بدن کې عقل خره نو دارنګ میزان درته خره ښا دی عقل دی متوجه ک الفاظ تا قران تا د الله رحمانیت تا دین عام ته وګوره عقل متوجه ک کنه الله تطغوا فی المیزان تاسو سرکشی مکوئ زیاته مکوئ په میزان کې سرکشی ما میزان ما یوزن به چې وزن کولې شي پاغه باندې ښا واقیم الوزن قائم کوي وزن وزن ټیک ساتي بالقسط په عدل سره وزن کې وزن کې چاله یاد مکو صحیح کمې زیاتې مکو ولا تخسر الميزان تاسو کمې مکوي په میزان کې میزان کې کمې مکوي او چې چا میزان کې کمې وکړو الله به رزق تنګي پیسې بور څخه غم به په مسلط پافتون باندې مسلط ښا نو میزان کې نقصان مکو هر ځای کې زمکه اسمان یو ځای راځي طالبانو دلته جدا راغی اسمان او زمکه رستوراله په میانس کې پکې عقل راغی وزن راغی وزن کشمالو دا بوی نه کوي دا دلته چې ده دا سی بوی کا کشمالو د جنت نه راغلی ټول د جنت نه راغلی خدای یو منتخب ده د کې غاثر شته ده د کشمالو ډیر خبوی نه ا د کشمالو په فائدو که تاسو پوه شئ دا جدا کتاب په لیکل شي د کشمالو دوره فائدې دي ښا والحب دانی ذو العصائب بوسو والريحان اکشمالو دا چا پیدا کړی دی دی قشمالو کې بوی چا چول دی دانی در چا پیدا کړی واخه چا پیدا کړل دا غټ بوټي چا پیدا ک انسان چا پیدا ک اسمان چا پیدا زمکی چا پیدا کړی او ګور کنا فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم نعمتون در رب باندې ایجن تاسو تکذیب کوي قران ته تکینولې قران درته نازل کو آیات آیات کلمه حرف درته یو خولو ته د الله انعامات ته وګوره حکم نعمت ربان اجن انسان تاسو تکذیب کوي خلق الانسان پیدا کړی من انسان من سل سوال د خټي وچنه د خاري وچنه کل فخار پشان د ټیکری فخار ټنګ ټنګ کوي دا ټنګ ټنګ ور کوي کنه ټیکره فخلق القدر ورته وي سو توین مطبوخ بالنار ها خذف فخلق الجان نه پیدا مې ک جان د پیریانو نیکو من مارج من مارج من نار د لمبي د اورنا لمبي تپش تپش ورته وای لمبه ورته وای د تپش د اورنا د لمبي د اورنا چې د جان دا غي نیکو د اورنه پیدا کو او تیل سکړي یو مغربین د جمی دی یو مغرب د اوړي دی دو دی ګوره جمی کې د انور دلته کې راخی اوړي کې هغه ځای راخی دی دای مشرب دای مغرب ها دا په دواړو حکم نعمتون رب باندې ایجنه د دال تکذیب کوي مرج البحرین جاری کړی د دو دریابونه خوک او تریخ دریابونه یلتقیان یلتقیان ملاقات کیږي یتجاوران دواړه جاری دي یلتقیان ملاقات کیږي روان دي دواړه بینهما په ما بین د دواړو دریابونو کې برزخ حاجز د منع ده منع لا يبغيان لا يختلطان لؤلؤ ملغلری دا وړي دي مرجان غټ دا دواړه خارجيږي د دریابونو نه قیمتي بیش قیمت ملغلری په دریاب کې کته پرتی دي ښا خو دي کافر ذاتي ماشين جوړ کړي کته ګرځي غبر راو باسي راځي کته جوړ کړي غره دومره کته دی اې دې نیمه وي وایي یو نیمه چرته راځي عرب ولدا مرغې ساتي فی البحر للسفر د پاره سفر یا فی البحر دریاب کې بیړای نه پیدا شوی ښا للبحر د پاره د دریاب پوچه جوړ کی یا جیس پوچه جوړ کی د دریاب د کشته پوچه جوړ کی بیا ورته لرګي کیدی نو هغه دریاب ته ورغورځي تاسو بوزي بوزي بوزي ایته فل للبحر کل اعلام پشان د غرونو د غر غر پشان بیړی دی ښا دا وړی کیشته میشته نه ویا ته چې روان یو جد را روان کنه ته وایې سم غر را روان دی په دې وبو کې کل اعلام پشان د غرونو دا ټول شاه منصور په یو جیت کې راځي نو تاسو سوچو کوي دور دور جیتونه دي نو فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم نعمتون در رب باندې ایجن انسان تاسو تکذیب کوي دین عامات او زما ته وګوري ښا دا انعامات دي نعمتونه ته وګوري ظاهري باطني ها د شمس او د قمر بوټي ونی دا ټول دا ټول د مشرق مغرب انسان او جن دا ټول زما انعامات وګورئ نو په دې کې دلایل عقلیه په توحید باندې بیان کړه په دې رکو کې سره دلایل توحید عقلیه عقلیه توحید ته وګوره نقل په کې پیش کړه چا د انسان خلق الانسان او جان من مارج من نار دواړه پیش کو اوس بشارت ورکي کل من دا ټول چې سدي نو نتیجه یې خیخه ثمره نتیجه او ثمره د ټول مخلوق سره وي کل من علیها فان هغه ټول هغه چې په دې ځمکه باندې فان فانی بشي دا به ختم شي کا انسان تبه ختم شي دا ختميږي ويبقى وجه ربك باقي وفاته ذات رب دې ټول نه به الله ته پوس کوي ښا سوال کوي د دې الله ته محتاج دي انسان دې ک جن دې کار دې الله ته محتاج يسالو سوال وکړي دي الله تعالی نه من هغه په سماوات چې پاس قانون دي ول ارض پزما کې دي کله یوم هر وخت کې کله یوم هر وخت کې او فی شان په یو شان کې دی نه کل یوم کل وقت وقت بوا یوب یوم نه مراد برز نه وای ولی کل یوم کل وقت الله هر وخت کې فی شان په شان دی زار د کې په زار د مقادیرو کې دی هر وخت کې الله د تقدیر اوس ګوره ګنټه دوی دا تقدیر دې مونږ نه اسو دلته دو ګنټه پس ګوري بیا به کم ځایو ما دیګر ګوري کم پاله به ما خام ګوره کم پاله به کل یوم کل وقت هر وخت کې الله تعالی فی شان په شان د اظهار د تقدیر کې دی را شان د اظهار د تقدیر ظاهري طالبان قدرت شان دی او رد مو آیا دو نعمت دي دو کشو پای کې ټول خلق اکثر خلق الصحه والفراغ یو صحت دی یو فراغت دی صحت او فراغت دا فرا اوزګاره اس کار نه دا وزګار الله الله یادو شابه ګمنه کو دي خلکو سره خبرې کې خلکو خبرو نه جوړيږي دې دا ته وګوري ښا سنفرع فارغ بشم نو نعوذ بالله لا يشغل شان عن شان نمشکل کې الله تعالی له شان بل شان فضلته بیا کار راغی تسقلان بالاسم دی دران دی په ګناه سره سقیلان ورته وای ادران دی په ګناه ده انسان دی د سترګو ګناه ته کیږي د غوږو کیږي د لاسو کیږي د جیبي کیږي نو دران دی په ګناه سره لکم ایو سقلان اے درنو ودی زما د زمکه د اسمان نه دا ورته وای زورنه دا زجر دغه یا معاشر الجن ای ټولګه د جنو دین ان استطاعتم کتاسو طاقت وی ان تنفذو چودی ان تخرجو چې خارج شي من اقطار السماوات د اطراف د اسمانونو بحيله من الحيل یو حیله د حیله وسره والارض د زمکه د الله تعالی نه وځه فنفذو اوذي امر د پاره د سره تعجیل امر د پاره تعجیل دی لا تنفذون نشي وته دا الله د زمکه د اسمان نه الا بسلطان مگر په طاقت سره طاقت تاسو شته نه ان څنګه به وځي بسلطان په طاقت سره ا طاقت تاسو شته نه اجر سره سدر څخه نشته ته کوم په لوځي نو چې د خدای په کاندر کې اوسي نو د خدای به تابعدارې څوک چې د چا کاندر کې اوسي هغه تابعداري کنا د دنیا د عرب او د عجم عرف تا دی چې څوک د چا په ځای کې اوسي هغه هغه تابعدار نو الله وای زما په کاندر کې اوسي زما کاندریان یې زمګه زما اسمان زما دریابونه زما اوسي که زما تابعداري نه مني زما توحید ومني زما تابعدار شي اکه نه تابعدار کې وځي امر د پاره تعجیل دې نشي وته نو تابعدار شکه نه سر کو دیا لا تنفذون نشي وته الا بسلطان مگر په طاقت سره طاقت ساسو شته دې نه فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمت عند ربنا اي جنين ستاد تكذيب کوي يرسل عليكما راهو بليږي په تاسو دواړو باندې شواذ سلم به د دوزخ شواذ لمبي من نار د اورنا د لمبي د اور بر باندې راولي کتابدار می توحید او نمنو ونحاس گیس دا دخان لا لهب دخان دی لا لهب نحاس ته وی گیس وی دخان دته گیس وی پښتو کې ښا فلا تنتصران فلا تمتنعان من سو نو منکی تاسو له اورنا تک تور گیس وی تربوا کدهام کدم او دویمه معنی دی دی کدهن زيت خیر د تیلو دا ته وګورئ د اسمان لکه خیر د تیلو ضعیف بشي راو بغردي کی لکه خیر د تیلو ته وګوره خټه ها دینا ذنب انس د انسنا لا يسأل سوال باندې کو دا انس د انسنا ولا جان نه د پیرانو نه د انسان کافر نه او د ټولو نه سوال دا کافر دی انسان نه سوال نشي کولای دغه شان به نیتی لړکې به نو دا به فیوخذو دی ولی بشي بالنواسي په سر کونډي سره دي سر سره والاقدام اپ قدمونو باندې ملک به نيتي لړکای وي تاسو لړکای وي لکه چرچ لاله په لړکه دغه شان به نيتي خانه نو دا يعرف المجرمين دنیا کې نمبر 1 نمبر 10 420 دا نمبر په والی ته کرکټ والا باندې نمبر ني دغه شان دی باندې به نمبر لګولي يعرف المجرمين دی په نمبر په جن دي شي سوال به ذکر شي کوله هلکه 10 نمبر را مخکې کا راولي لړکې 20 نمبر 420 نمبر دا را مخ کې کوي دا به په لګولي ښا حکم نعمتون رب باندې اجن انسان کار تکذیب کوي يعرف المجرمين بسيماهم فعلامون دي تر په یو خذ من نوا فق فسر باندې ولا اقدام په قدمونو حکم نعمتون رب باندې اجن ستاد تکذیب کوي څومره نعمتونه درکړي په بدن د انسان کې چې د پاسه لږ زره انعامات الله یې خېدي هذه يبويل شي ورته هذه جهنم التي دا جهنم هغه دی یکذب بها المجرم چې تکذیب کو په دې مجرمانو یتوفون بینها طواف کوي په ما بین دې دوزخ کې و به من حمیم په ما بین ګرم او مو کې آن ډیر ګرمي آن ستوي ډیر زیات ګرمي ډیر ګرمي وو نو دی بدل دوی الا وبو وبو مرای کې د قومون قتل الله الله ډبته بو ډب تا الته به ډبي ګرځي او شي شيږي او بابا هغه ډب ته بوله ډب کې بوله خپل غواړي فبأي آلاء ربكما تكذبان په نعمتون ربان اې د جن ستا ته تکذیب کوي په دې رکو کې تخفیف ورکخه او جن انسا دا عذابونه دي کې توحید دی نه معنا انکار دی وکړه د توحید نه ذل جلال والاکرام نه مني جنت عدن جنت فردوس دو جنت دي ولخه جنت يو جنت بفعل الطاعات او بل جنت بترك المعاصيات فترد معاصيات باندې دوی نامه بدر کوي دو جنت ها یو جنت نه ګرځ جنتونه ټول دا پکې بارکونه دي جنت ټول یا خوش ده تا ته ګرځه پکې او دوی دوی نعمه بدر کوي ولي ته یری وی دا الله دا الله دی یری قران موز روجا حج زکات عبادت مال ورکه خیراتونه کې زکات ورکه نو دا دو جنت واخله حکم نعمتون ربانه ای جنت تاسو تکذیب کوي زواتا افنان صاحبان د سانګ وګدو وي زواتا صاحبان دا چې دا میوي به کتر ازوان دی ښا عجیب خوشبوئی به چې ګوري ورته د بل څنګه را دی غاړه نه بل څنګه آی غاړه نه بل څنګه ادا میوي به کتر ازوان دی ښا عجیب ځای دی خان کته باندې کې میوي وبره او د دنیا دا هندواني خټکی خو کته کی کړه نه کته بنی دا ببري ادا سي کلک وي ادا سي پاخه وي یو سړی پروت وي خدای پاکه نه عام نه لاندې یې خدای پاکه دومره غټه ونه ده دومره غټه ونه عام ډیره غټه ونه ده دوره دوره عام دې پکې کړی دي وای شي دي له هندوانه په کار وای دې اوس خدای ته چل خی دې له خو اندوانه په کار وا د کې اندوانه دوره غټه غټه اندوانه یو امر هغه جو په دې شون دی ولګیدو وای خدای په خپل کارونو خو پويږي کله اندوانه خو زما به مخروان کړو خو شي په خپل کارونو ته پويږي خدای پاکه زه خطا شوی غل می خورلې دي ښا نو الله تعالی په خپل کارونو پويږي هغه کې کمال چولې دي وشي هاي کی بر کمال چولې دي او دې کی کته کمال چولې دي تکفا ذوات افنان فبعي على ربكما تک فكم نعمت عند ربنا جنت تقدير کوي فيما عينان په دې دواړو جنتو کې چيني تجريان جاري چینی به رواني به خانه عجیب او به بهږي وي په کوم نعمتونو رب باندې اجنتا تکذیب کوي فيه ما په دواړو جنت من کل فاکهه میوي به کوم میوه چې خوري زوجان قسمونه زوجان جوړه جوړی ته وی لونن فی المنظر والمطعم امیوی د جنت په دان قریب وي نږدې وي الته دان انو آن الته آن ګرم ته وي او دان قریب ته وي قریب وي اولار ناس ملاس اولار ناس ملاس هر یو ورته رسی ولی به ورته رسی ته مپاسه تا نه غو د خټک غوې جوړ شوی خټک غوې په ملا په ملا ته خوراک کوي کنه نو ته به داسې आवाज کې داسې چې داسې کې نو هغه میوه به د خپل لراغلی داسې به ګوته وای داسې به اشاره به ورته وکړي دلته ته مودريګا میوه به د خپل لراغلی بس خړای ټول رشوان وها رب باندې ایجن ستا ته تکذیب کوي ایجن انسان دا رسول پاک مشکل استنو پیریان وی لا نکذب بنعمک یا ربنا منګه تکذیب نه کو په نعمتونو ستا یو ای رب زمنګا رسول پاک وی ګوره پیریانو خو جواب راکو تاسو را له جواب نه راکوي لا نکذب بنعمک یا ربنا دا وای زه خو چې دا ختم کوم نو دا هو مور پسې کله یا یاد پسې و ځان سره ښه انسو جان دان فيه بل سکه سړی بل پکې سړي فيهن پدی جنتونو کې یا قاصرات الطرف بندون کې د نظر وی قاصرات الطرف ته وي بندون کې د نظر خذي وي بل چاته ګوري نه ښا قاصرات الطرف دا معنا بس یو خاون ته وګوري خانه او هغه ورته دومره خسته چې تاسو مګوا او دا به دومره مې نه چې تاسو بیا مګوا نو دا الله تعالی وی دا د طریقه دا د دنیا دا جاخي توبه دی لا وای ما ته دعا وکړي وا د خدای راکی لم يتمسهن انس دا دې خذبا نه انس لیدلی نه جانو چې مسکړي ګوتی ولا وړو مسه خود ګوتی ته وای کنه مسکړي ګوتی په قبلګه یو عالم اگر ته د کابلو اگر ته ما یغی خوب کړی دی راته وی دا ځای غلطه معنا مو کوي د دې ځای معنا دا دی کوي لم یتمثهن انس نبی لیدلی دی خذل انس او نه جان بلی دلی مسه د سترګو دا لیدل تی مراد دی مسه د لاس ډیر خدي مسه کړی نه چا مریم چا مسه کړی و دا خو صفت د ډیر خود راغې دین هغه دا معنا کوي چې لم یتمسهن مسه د سترګو دا نه به لیدلې دا په خزه انسو ان جان نه به انسو لیدلې نه به جان لیدلې دا څه خسته خزه به ښه نو چې هغه بلا کوم څنګه خسته وایي لم يتمسن نو دا معنا کوي نو دا معنا کوم طالبان دغه معنا کوم دایم کوم دا د وزیر الوا ده چې که خراب شي وای دا یو ده نو چې کومه خوخه یې غتاسو مخری کنه وای وای لم یتمسون نبی لمسکری نبی لیدلی مسه د دنیا دي تر خوړو کې دي تشو او هغه مسه او الیدل وایا مسه د سترګو وایخه دا مسه د سترګو ور سره ډیر لګي ام انسن قبل ولا جان پس د جان نه به لیدلی جان او نه به لیدلی بنی ادم انس او بنی ادم ان به مسکړي انس او نه جان هغه معنی هم ده فکم نعمت من ربان ایجن ستا د تکذیب کوي کان نم نل یاقوت لکه دومره خسته وی لکه یاقوت په حسن کې والمرجان امرجان په صفایه کې مرجان ډیر صفا غنی مرجان لیدل دي دومره صفائی بنده ته پړک وای پړک دغه شان ولا خدي پړک وای ښا لازم پړک وای فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمت ربان ايجن ستات تكذيب کوي هل جزاء الاحسان نه جزاء د عبادت اعتقاد صحیح عبادت صحیح عمل صحیح الا الاحسان دا وبو په بار نه ګرځيږي د چوکونو کې تاسو لیدلې تاسو وبو په بار ګرځيږي کنه دا دې بواري وي چيني وي او په بار باندې دا وبو دي د خوند لپاره سکتنا خوږی دي یخی دي تازه دي سکتنا فواري وي دا دنیا کې چوک کې پواره جوړ کړی یو ګنټه وبې بيجي چرته د پاکستان کې هغه بیا بند شي هغه به 24 ګنټه بېږي ښا 24 ګنټه نه تمام عمر ځکه جنت کې خو ګنټي نشته نه بنده پکې رس چا نه پکې تشرات د شپه پکې نشته ده ښا موږ دنیا کې رس شپه یاد او تعبیر کو کنه نه هغه عینان ندواغتان فوارتان فواری بوي په برابر په کوم نعمتون در ربانه ایجنې ستا تجدید کوي د امید تیار کړی خدای نه ویریږي فيما په دې دواړو جنتونو کې فاکهه میوه وي ونخل کجوري وي ورمان انار دا سه خسته حوري وي واه واه او سترګې ته چې وګوري لیونه به خالص بل په لبذین ګوري بل فبهلک صبر کوي ښا فيه ما حسان تمون کې لګي ولو کا کورو خپلار ته یې مال وادو کا او ورته صبر وکړه دا موسم غواړي وخت غواړي کال نیم او دا داوی ته کال وای وشي زه ګډیر صبر کوم نه ما دي ګره پورې وکم تا ځان نه کاکور مو جوړوي لک صبر کوي خدای نو مرګ پورې صبر کوي بیا مزید حور مقصورات خربه مقصورات مستورات پټي فيهن خيرات حرب حصان خستا وكم نعمت رباني اجن ستات تقريب کوي بل حور حرب مقصورات پټي مستورات ور حرب او پټي وي في الخيام فخيمو کې خيمه داونه ولا کې دنیا کې خيمه وي تامبو خيمه دا نه نه نه حدیث شریف کې راځي د بخاری حدیث ته در مجوف ملغلره مجوف بي یو ملغلره بي مجوف پټ بي نو هغه ملغلره کې دنه با په سونو بنگلی وي په سونو کورونه وي وښوي او پای کې به حوري داسې حوري وي چې سترګو بني لیدلې هغه کې به هغه محبوس او یو لوی ملک لکه دا تعبیر هم نشم کولای چې درته و لکه دا سرحد چې دی لکه ټول صوبه نه ده پښتونخوا دوره به یو ملغلره نو پای کې به سوره انعامات صبر زایونه وي صبر سومن کلی وي صبر حالونه وي صبر ډینګران ډینګرون مونږه وي عمر کمرې وي پکې او په دې هر ګټ باندې به حور ناس ته درته ستا انتظار وکي ښا ستا انتظار وکي دا حور به لم حور مقصورات مقصورات څه مطلب مطلب وې طالبان جنت کې ستر دی ښا جنت کې وخذې په ستر کې پټي وی دنیا کې ستر رخ شو خذې ستر کوي چې خدي غي ستر کوي ښا اجي دا کوم ستر نه کوي دا خدي نه دي نو ته خو نرخذه وایا دای خدي نه کوي غي موږ په خپل قلندري واینو ګردي بازار کې تازه داسې ګردي ته وای جوړ یو بلخې ګړه دراغله او چې لعنت په وریږي چې سرتور ګرځي خدا حدیث ته رسول پاک لعنت په وریږي هو د خاون په مخ کې سرتور خیر دی د زوی په مخ کې خیر دی د رور په مخ کې خیر دی د پلار په مخ کې خیر دی نور خدي او سرتوري ګرځي بازار کې لکه د بازار کې زمونږ ته بازار ته ورشه خدي به ویني کنه ته وای دا ایډو پټیشته دی نو دا سي ګرځي چې ته وای د پوتې مکوا الله دې خیر وکي خوندې رن خراب کړه د خود نوم دی شرمو لم یتمسون انس نبی مسکړي دی لرا انس پسترګو ان پلاسو قبلهم بخوا ولا جان ان پیریانو داسې خدي تیری کړ تعالی ستا انتظار کړي خو مسلمانانه او روزدار مسلمانانه دا فبأي آلاء ربكما حکم نعمتون در ربانه ایجن تال تکذیب کوي او د دنیا د اخره چې دا دا خو به د ټولو نه پس سر د پاسه ایروره د دې خو به لوی مقام په جنت کې لوی شان وي دا لا جدا خوشي ادا په دې خاون داسې مینه چې تاسو مو خوشي او دې خو دې دوه خاوندان دي یو مرشه بلی وکړو نو دې به دا خا دا خزه به کوم خاون سره جنت کې وای چې د کوم خاون خوې به ترو دا خو خوې به تر خيخه خوې خساتې خيرکم خيرکم خير نسائکم حدیث کې راځي به تر تاسو نه به تراله چې خود سره خو خوې ساتي دا بد خوې خود سره مساتي دا هم محبوسات الله تاسو کور کې محبوسي کړی دي صاحب اولاد کور مال سوګیدار ده فکم نعمتون در ربان ایجن زتاتو تکذیب کوئی دا انعامات تر تا ملاویگی پس سرا ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د خدای نه اویری دی پاتې دی مزلا عبادت لا حرام نه دي ځان ساته توحید باندې کلکه رسالت رسول پاک سنت او اتباع کې بس مزه بګي مدعا د صورت صدا دای صورت مدعا ده تبارک اسم ربک برکتی د نوم درستا ذل جلال چې صاحب د جلال له په کافر باندې ول اکرام صاحب د اکرام دی په مؤمن باندې صفات سلبیه صفات ثبوتیه هغه ته اشاره ده هغه دواړو ته اشاره ده په ذل جلال او اکرام کې الله تعالی لره جلال له نو جلال به اختاره شي په کافر او جمال به اختاره شي په مؤمن دا الله دو قسم صفات دي جلالي او جمالي جلال راغ په کافر پریوت او جمال راغ په مؤمن پریوت نو که کافر نه پیدا کوي نو نیمه خدایي پټه پاتې کیږي که مسلمان نه پیدا کوي نو نیمه خدایي پټه پاتې کیږي كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق بیا به له جاری شي په اړه باندې په خپل باندې دا اړه وای دا جبا تعلق ونیسا الله الله باندې در په خپل وای بیا سا اعضاونه په आवाज د الله الله راوځي ښا الله الله وای ځان سره ګرځي ګرځي اوري او لغون ته نفي اثبات وای لا اله لا اله دا نفي اثبات دي کې ضرب دي ضرب وهل خانه پوشی رړنی وو خیالات فاتنه زیلر کو اے بيد الله نه پړ کې بل سن راضي ښا دلی کس نور قران ته روشن کم زړه د قران په نور باندې روخان نیوي مخواش دل کې او څنګه ساهد هغه ته رمو آیا یا اوس بنه دا یا ګټه هغه زړه نه دی الله دې زموږ زړونه په ذکر په قران منور ساتي دا ځان سره یا ذل جلال والاکرام یو مړای ابایوا خدای دې وبخیر دا مشران ته خلق دي جیته وی وظیفه راته وخه سیب کاکاجی وی وظیفه راته وخه بیا ذل جلال والاکرام وایا هغه نه هیر شو سموده پس دا خیال شو پیتاغه وظیفه وای بی آ وی ته سوای وی یا جمدادو یا جمدادو وام نو یاره چې موږ وخاندل چې خدای پاک تاسو ساده بنده دی وښوي هغه لا غیر په هغه اجر ورکو وجه خولې ورته یا جلال او اکرام ایو یا جمداد یا جمداد ما زړه د موسی علی السلام غو واقعیا دا هغه مې را یاد شوخه وای ځان سره یا ذل جلال و اکرام زه یو سل زلوام ډیر نشم ویلې اته سی وای یو سل زل کنه ډیر فائدې دي پکې یا ذل جلال والاکرام اکرام با الله انعام متي واکي اکرام متي واکي وای نو تبارک اسم ربک ذل جل برکتی دې نوم در رب نوم نوم در رب سره پیوشه بس وصال حق لبی هم نشین نام شباش ببی وصال خدا در وصال نام خدا رسوای دا الله بدی مستا دنیا سره برابر خو الله یادو ذاکران کم شو دغه بزرگان اولیاء دی خلق تداخیخه الله دې مونږه تاسو د ذاکرانو کې حساب کې دا انعامات دې الله پر رحم راکې عمل نشته علم نشته پویا نشته والله ستا رحم هو الرحمن ترحمانه نبي عبادي اني انا تا خبر را کړې ده خدایا تا قران کې ویل لا تقنتو من رحمت الله مونږ یو رحمت ته ناشو نو زمون عبادت شته زمون تراوی بسی زمون موز بسی زمون روجه بسی خانا وشوی ای فخلی یاده مکا مدینه ادشوی پروت د اروتی پسینه دا به سمته دا به سمکه مدینه یادولې یا په لدی په لمدی کې یا په مکه مدینه یادې الله دې موږ تاسو لا په دې ناس باندې رضا راکې بس او سورته واقعا نو د دې حاصل توحید رسالت تخویب بشارت دا رالل حاصل د صورت راوت لا اله دا صورت حاصل توحید بیان کړتا رسالت بیان کړتا تخویف ورک د دوزخ د جنت انعام درته او بشارت درک او صورت سره صورت مکی ده انو مکی صورت صورت مدنی ده نو کدا نه مانی توحید او رسالت نو جهاد ورته وکا چې مدنی کې کنه داسې بوای چې توحید منینا رسالت منینا بشارت خوشاليږي نه ا په تخفیف یریږي نه نو جهاد فقتل المشرکین جهاد ور سره وکا هغه به راغی کنه هغه به قدرت دی بیا جهاد ور سره وکا یا سره انفاق پکار دی انفاق ورکا نو پینځواړه مسلې پکې راغلي حاصل راوت لا اله الا الله او سوره واقعه بسم الله الرحمن الرحیم نزلت نازل شوی د پس د سوره طه نه ولې طه نه پس نازل شوی دا دا د سوره طه سره سره بته الله تعالی وایي چې ګورا فرعون څومره د خدای دعوا کولا ها یو موسی علی السلام ورته ونیګو انجام او عاقبت څه شو هلاکت نو ته د الله تعالی د قیامت نه او د اخرت نه یره په لړ کې راولا الله تعالی وای طالب علی بدرکم انعامات بدرکم لکه دومره انعامات بدل درکم او په ابو کې دینو ځه روشي برکات بدرکم انعامات بدرکم د غر کې دونه به بچکم او اوچت بده کوم فرعون غرق موسی علیہ السلام بچ کنا نو دلته کې توای رافعه حافظه رافعه پورته کون کې دا کتل کون کې دا خدارل سورې توه سره دې خدغه لګي بسم الله شروع کوم په المتجلی بکمالاتی فی الواقع فی تجلا کی په کمالات خپل په سورې واقعا کې رحمان بنزول القرآن په نازلولو د قران الرحیم برفع اقوام وخفض وخفض اقوام په پورته کولو د قومونو اپ کته کولو د قومونو باندې اذا وقعت بس تخویف د طالبانو ترغیب الترهیب د دنیا نه بی رغبتی التخویف یره د اخرت داسې رز را روانه ده داسې رز را روانه دا د ذل جلال تشریح ده ذل جلال جلال به کله ښکاریږي اذا وقعت الواقعه دا جلال فهو کی چې واقع شي اليوم الواقعه دا صفت دې صفت لا بودی موصوف نه موصوف ورته راوباتې ښه اذا بشرت دې چې واقع شي يوم الواقعه ارز واقع کیدونکې رز برازي خان الساعه الواقعه ليس ليس لوقعات نبي د پاره د واقعي نفس کاذبه نفس انکار کوونکې یو نفس به انکار نشي کوله احوال د ناسو داسې وي خلق په کې څنګه یو موسی علی السلام یې پر پاتې کو دا غي سره شو په دنیا کې هم اخرت کې هم اذا رجت الارض رجا فهو وقت چې خو دې ازمکا په خو دې دو سره اذا رجت چې خو دې ازمکا رجا په خو دې دو سره من تلك الزلزله دغه زلزلینا چې زلزله شي وبست الجبال بسا وابلو دي غرونه پالو دول سره دا غرونه بوالو دي غرونه وای کسیبا مهیلا ډیرې به په شان د شګو بيدونکو نو چې به هوا پر راځي نو به لوزي کنه یا لوی ډیرې د شګو داسې داسې کا به دا وار شي فکانت هوا امن بسا وی به دا دوړه خورا دا غرونه به دوړه خورا شي سوارت غبارا متفرقا دلته دی وی تخللی تخ په سمانه دا کوي دا کورسه تخ د پلاستیک میخي جوړ کړی کنه پلاستیک نه نو کورسه پاغي باندې ودی دا تخ دا کټونو پاغي باندې ودی او مړی پی دا میزری نه ودی پلاستیک نه نوارو باندې دا تختونه دا کټونه ودی ها على سرر پا تختونه موضونه منسوجه بالذهب والفضه چې جوړ شي وي په سرو اپ یو تار د سرو وي ابل تار د سپینو پاغي به ودلی شي وي نه به ودلی شي وي ښا یو سپین تار یو د سرو زرو تار د جنت خادم بوډا کیږي نه بوډاواله نشته دی ختم بد درې شو کال ځوان به ښا د درې شو کال به خدای د درې شو کال سړی به خپ جوبن کې وي ګرځي دي دا مخلدون همیشه به بوډا کیږي بنا همیشه به ابو ډاکیږي بنا لا یهرمون اوس غصه یو خاص نو کار دی چې یو خلی وی هغه ته باریک وای ښا باریک کم یو لوخي ته وای چې یو خلی وی جګ پکې راځي جګ سراحي سراحي تاسو لیدل او بتک لا یو خلی ګلاس هم یو خلی کنه ګلاس هم پکې دی هغه چې یو خلی باندې وبس کې دا دی ښا اباریکا وکاسن کاسی دکی مم معین د شرابو د شرابو ډکه کاسه به دوره جام به وي د شرابو خمرا جاريه من العيون دا خمر جاري د عيون لا يصدعون نبا لا يصدع الرؤوس سردردي بن راولي د دنیا شراب ډیر وس کنه بس سردرد باندې خوږي بدحالي غل میتیاد دي بهيږي هغه نه نه نه نه لا يصدعون نبا بيوي شکيږي او سردردي بن راضي عنا د دې شرابنا ولا ينزفون تندر غواړي تارو غواړي وای شي چې کوم غوخه غواړي هغه خورا مما یشرب حور حوری به عین غټ غټ سترګي دا جدا بدر ته ګرځي ښا کام سا خسبای ک بدرنګي کام سال اللؤلؤ المكنون پشان په مثال د ملغلور مكنون پټي په دبلي کې المخزون في الصدف چې پټي په تصادف کې جزاء نو کوم عمل غیر چې پټي هغه قیمتي ښه یوذو جزاء جزاء ورګي جزیناهم ذالک جزاء جزاء ورکم دی دردا جزاء بما كانوا يعملون فغجدي عمل کو دنیا کې دنیا کې عمل کو مزودت الله یادو یرید لا يسمعون فيها نابور دی فيها په جنت کې لغون فضول خبر به کو بکواس هر شی به لس لسی ادا نه چې تکلیف وي بوج په پتا راځي نه نه چې یو دوز ویني دوره خوشاله بشي هو شي دوره خوشاله بشي دلته خو چې ویني یا خدای دا بیا را لل ما خام بکیږي دلته خو به تنګي دلته خو وای دلته خو وای وای داسې انعامات دي ښا واصحاب اليمين دا صاحبان د خلاف چې په خلاف عمل نامه ورکړي شي مؤمنان ما اصحاب اليمين سني صاحبان د خلاف ډېر لوی خلق دی وي فی صدرن دی په میو کې فی صدرن بیره صدره بیره ته وي میوا بیره بیره خب ونه ده لا جزانو د پاره بیره چې دا ډېر خونه ده کم کور کې چې بیره یې غوه هایما او حدیث شریف کې قرازي چا چې بیر او ول خدای به دوزخ کې اړول او غورځي دوزخ کې به اړول او غورځي ولې دې کې خدای جزان خوراک دې د مرغو خوراک دې سورې دې پکې تاولې بیر او والا دا بیر بنوي ا دې میری بیر چې چا والي د بس کټ ته خطل لري قال ما دې دلی په خپل مخدود مخدود مقطوع من الشوق ازغی به پکې نه د دنیا بیرو کې ازغی نه کنه د جنت په بیرو کې ازغی نشته ده خان اسوره سوره بیره به وي د یو یو مټ عمر مټ مټ وی دی نه مټ خو دوه رہی کنه دوره دوره به یو کر کنه ښا بیا خلی جای ورته وتلح کیلی بی دا مش نمونه خروار ذکر کئ هر میوه بی دا نمونه غلې ګرګي وتلحم کیلی بی مندود دکی قرمیوا کیله بی دکی د داسې دا کیله داسې کنه سل دانی پکې اتیا دانی پکې را هغه دا دکی د میونه کیلی بی مندود دکی د میونه وذل سور بی ممدود دائم سور به همیشه ونی نور بینه دا دې سور به همیشه وما ام مسكوب او به جاری او به جاری رواني خان او بلوي نعمت ته چاله چې الله ورکړي کوم علاقو کې چې نشته ده ورشه دا غینه تاسو کا وفاکهه میوه به کثیره ډیر لا مقطوعه نه مخلاصيږي دائما تختونه به اوچت به کم تخ به داسې اوچتېږي کینی بقا دا د زناور بچی دا هغه شی وګرځي هغه پیر ازانګو غون ته نه چې په کې دی راځي لیف ورته وای ازانګو هغه ازانګو د په بر ځري عادي کته کیږي الته بداتې ني الته بدا بنگلس طاقت پورته کیږي ښا بنگله باندې کتر راځي چې خېږي چې وای برزم نو برکیږي وا دا دې یو کوي کنه دا عرب عجم ټول دی ودای شي یورپ امریکا دی ودای شي داسې داسې بنگله دی جوړه کی چې هغه شلم چت زمکه ترازی کته او د زمکه نه کته پورته کیږي برخیږي دا دې پلار جوړ کی دا جنت کې دی ښا او بل معنی دا ده وفرش مرفوعه خذي به اوچته په تختونه باندې دغه خدای به خوري لوي شي یل تکره دا به خاتونی ولی دلته کې روجي می فيو منځونه کې دي خلک ډېر خيخي خدي الله دې خي ساتي دا غنور نه دي خدای وساتي نو دای کې دای خدي به او چاته پت دا سي فوق بعضها ان انشاناهن ما پیدا کړی دي خذلا ان شاء ان پیدا کول سرا خلقنا نساء الدنيا دا خدي د دنیا لرته ما به پیدا کړی ها دا خدي چې روزي نيتي منځونه کې عبادت کې دا اته خو نه دی دی با الله تعالی ته پیدا کړي او دومره لوی شان به ولور کړي تفوس مو کو دلته خو جا خلک نه مډای دا صاحبان د غسلا چې عمل نامه پاړو لله تور کې خدای دې منګو ساتي ما اصحاب الشمال سری صاحبان د غسلا ډیر ناکار خلق دی فی سمومن دی په پاغه سموم کې سموم څه ته ویوي سموم هغه ګیس لا وحمیم سموم نار ولهب نار او لهب اور او لمبا دې په اور او په لمبو کې وي حمیمن ګرمه وبوي وذلن په غسوري کې وي دوزخ کې وي سورې سګي می يحموم لا يحموم نبي يح سورې به خدا سي سورې به د جنت د دوزخ چې یو قسم سوزول بکې کنه ته وای دا سورې ده هغه به دا غدو نور دوزخ نه ګرمي تک تور وي سلنسر وای ښا د کافر داس په میوا د ګاډي سلنسري داسې لکه ډیزلی ګاډي سلنسر ته وګوره انو لا بارد ولا کریم نبی یخ انا بی خستا انهم دا کافر دی کانو قبل ذالک په دنیا کې مترفین مسرفین متنعمین مشرکین متنافعین په نعمتونو کې پالل شي نه روزه پیجن نه نه کوجه پیجن خا خرمستای وي او د کلیو لازم بس چې سبه کول کانو د یسرون دوام کو همیشه والے کو علی الحنس العظیم په ګناه عظیم باندې په شرک اعلی ګناه شرک ده په شرک عظیم باندې ګناه عظیم شرک عظیم دا به کو قتلنا چې سنا جائز شرک اثبات رسالت ممنا قران ممنا سارامیو کافر دی يهودي دی نصراني دی مجوسي دی دهري دی پلاران په خواني پلار هم بیا ژوند کی قل جواب ورته وای او ان الاولین فدیدر اولنی والاخرین رستنی پلاران او زامن مخکینی رستنی امم اولی او رستنی لمجموعون للجزاء جمع بکړی شي د پاره د جزاء ټول الى میقات یوم معلوم په تاریخ دار د معلومه کې ثم انکم بیا تاسو ایو الضالون ایکم راهانو کافرانو المكذبون چې تکذیب کوونکي د توحید لاکلون خورونکي من شجر من زقوم دوني د زقوم نه ورته به زقوم خوري هغه هغه مو یې خوري خان سور فرق دی فمالئون دکونکي به دا کافر من هذا دي دو د دې میون البتون ګيړي د زقوم نه بګيړي برغيخه من شجر من زقوم اول انسا مذکر لا انسا دوارو راضی خوا مصدر دی نو دا دا سکل بشی و تا پشان دا سکل دا او دی اوخ یو موسم دی دی او بنس کی پاگه کی نو دا مالک ورته په منګي باندې وباړی الله تشبيه ور کوي خلی ولا نیولی زموږ جماعت تخو دا دې خلی ولا واضح اوس د شراب کباب خوري خوري مزه دي کوي هاذا نزلهم دا تحکما وی ورتخه دا مل مسیاد دی یوم الدین پر د جزا قیامت کې نحن خلقنا او سلور دلائل وی طالبانو سلور دلائل وی تخفیف بشارت او تخفیف ورکو اوس الله وی توحید امنا د دې زخم نه غسلین نه د دینه به بچ خدا امنا تم نون چې تاسو تو یوي پر رحم کې منی پر رحم د نساو کې انتم اتات تخلقونه په تاسو پیدا کړی دی لره تصورونه بشرا سویا تاسو بشر صورت ورکړی دی د بشر برابر تاسو دینه بشر جوړ کړي ام نحن الخالقون یا یم د پیدا کون کې ما پیدا کړی دی نحن خلقنا نحن قدرنا مما مقرر کړی بینکم فما بین تاسو کې الموت مرګ وما نحن بمسبوقين من دې اخلاصې دن کې زمانہ چې الله عاجز شي او دې ته نو تختی علا دې مزد اخلاص دې نه دې زمانہ خلاصې دن کې علا پدې باندې ان نبدل دې مزد عاجزاننا علا پدې خبره ان نبدل چې بدل کې راولم وګرځم بدل روان باندې کوم مسخ باندې کوم لکه مخکینی خلق می مسخ کړو کما مسخنا قبلکم مخکینی امتونه مسخ شیو کنه الله وې ته باندې اوس مسخ کوم سم شي دا څه باندې کافرون الله مسخ به راو ولقد علمنا وصلاوي وننشئكم في دابكم تاسو فيما فاغ صورت کې لا تعلمون چې تاسو به نه پیژنې ولقد علمتم النشأه اولا په دې سره تاسو پیژنې هغه پیدایش اولنې چا پیدا کړی اول څنګه پیدا کړی پیژنې فلولا تذکرون ولې تاسو نصیحت نه لې تتعذون وتقيسون بها قياس کې په دې باندې پیدایش دویم تقيسون بها نو زوی مې دل درک انتم تدرعون او تاسو د دې درغونه کړی دا زرغون کړی دي تاسو دا تخم انتم تدرعونه ای تاسو تنبتونه زرغون زرغون کدی لرا ای غنم جوار ادی لزرغون ک ام نحن الزارعون یا يم زرغونون کې ما دل پیدا ک شړشم ورده د شړشم په غنم ورده غنم پیدا موربشي ورده وربشي پیدا کو جوار ورده جوار هلوګان ورده لوګان دل پیدا کو انون شئکم ته ما پیدا کړی وې ما دل پیدا کړل تاسو ښا دا ځل په انتم تزرعونه تاسو دا ونی پیدا کړی دی بوټي ادا پسونه ام نحن الزارعون یا يم ز پیدا کون کې نو دی وای دا منګ پیدا کړی دی رجتا ځان ته نسبت وکړو الله عذاب ته ټینګ شه الله وای نه زنه لا پیدا کوم کافر ته وای وکافرا ولې نه مني مسلمان خو خود مني کافر ته وای دا دلایل ښا کافر وای نه دا مونږ داسې آلې پیدا کړې داسې تخمونه پیدا کړل داسې سوزونه کرو الله ویخا چې بیا زمګه زرغونه نه کې ستا پلار خو دې ټول یو ځای شي کې یو د بوټي زرغون کو د دجال نمخ کې بزمکه درې کاله قاسالی یو ټکه به زرغون نه کیخه د دې هغه ټکنالوژي به ختم شي زراعت به ختم شي چې تاسو به تعجب کو من اليبوسته تفکرون فکر وکړو تعجب وکړو فکر ووي تباشو تخم لړ ټیکټر لړ پیسې لړې اي شي درونه پټه شاړ دي خپای کنا زمیدار ډیر سخت خپای طالبان ان اوی وال ان لمغرمون سکه المنګ تاوان شو فصل نشو تاوان شو قتل جوار نشو غنم نشو بل نحن محرومون بلکې وای دی موږ محروم شو د رزقنا رزق بچرته کې محروم شو دا سی وایي ښا نو دا دو دلایل وی دریم افرئتم ما خبر را کې دا اوبو الذي تشربون چې تاسو اسکي انتم اتاسو انزلتمو تاسو نازل کړی دی وبولر من المزن د وریه د سپیننا فلولا تشكرون لتاسو شكر نو باسي او بو خغو باندي خغي وبلوي نعمت طالبان وجعلنا من الماء كل شيء حي اخوږي وبهلا تشكرون سلورم دليل افرئتم ما افرئتم النار التي خبر راکی د اورغه تورون چې تاسو بلول کوي تخرجون عن كل عود ها واسي تاسو پای تورون توقدون اور لګوي بلوي تاسو پای باندې اور لګوي انتم تاسو انشاتم پیدا کړی شجرتا ونه د دې بانس د بانسونه ده ام نحن المنشئون یا پیدا کوونکې ما د بانسونه پیدا کړه تای نه ته تیل واسي او ته نه ماچس واسي وښوي نو د باسونه نه ور پیدا کوم د شنی ونه نه لور پیدا د بکرې نه د لور پیدا کوم نو بل درته د ګیس نه د لور پیدا کوم د ګیس نه د لور پیدا کوم ښا ویلوګې ګیسي او غور شي هغه ور شي نو الله وی ګور دی ونه نه شنی ونه نه د ګټه نه هوا ګیس هوا ده کنه د کرک کراو ته کنه تاسو ورته بروان تیل راو دي دي کرک کې ګیس راو دي دومره ګیس ده ولول ته خلک مسلط دي غني دا پاکستان نه جر کوزي ته بګیر دي ښا هغه خدای دې ورته هدایت وکړي بس پوه شو دومره کې ته یقین ده چې پاکستان خلاصول شي دا خو د حکومتونو ناکاره حکومتونه بل ځای نه راغواړي ګا خپل در کړی چې دی دومره تیل خدای شکر دې بار مل نه تیل راو باسل لیکن دلته غلي دي اته درې مې د کانان دي هسه نشي سو خدای پاک دې دې ملک باندې عادل انصاف ولا راولي افرئتم نار التي تورون انتم انشاتم اتاذ پیدا کړې ورته دې گیس ګټا نو چې هر څه الله پیدا کړی دي نو پاکي بیانوا الله لره د شریک نه شریک نه پاکي بیانوا فسبح بسم ربک العظیم مدعا د سورۃ داشوا تسبیح وای نوم د رب لره چې عظیم دی فلا اقسم دای مدعا شوا تسبیح وای دلیل عقلی فلا اقسم لام زائده دی وای فاقسم قسم مني تفاسیر وی د لام زائد دی مو مو لا مزاید وایا فلا حاجت الى القسم ومع ذلك ومحاوره باندې قران نازل لې تما توای التما توای الک ته کوم له قسم نه راکې زر ته قسم خرم وو کنه ته کوم له قسم نه راکې زر ته قسم خرم دا کار داسې دی وو کنه عرف کې عرب عجم داسې وای نو قران نازل په محاوره دی فلا حاجت الى القسم ومع ذلك اختم حاجت قسم ته نه خور سره دینه قسم در تخرمخه قسم ملي په ځایو د نجوم باندې انه لقسم دا قسم دی په دې ځایو لو تعلمون کتاب کوی عظیم انه دا جواب دی لقو انه لقو قران کریم دا قران کریم دی تا مطلوب لسته شي په تاسو باندې قران کریم شریف دی فی کتاب مکنون دې پټ په کتاب مکنون کې فی کتاب مع کتاب مکنون فی په معنا د مع کا سره د کتاب پټنا یو ظاهری کتاب دی یو د اسرار دی هغه پټ باندې موږ نه پوهیږو ښا او دا ادب دی لا یمسون ومسکی قران لره الا المتطهرون مگر پاکان پاک خلق بدل الله سوري بیا د سره قران الله څخه شي وړه دا زموږ مذهب دی الحلقوم مرایتا دا روح دې ځای تراشي غړغړې کړه دې ته دې ځای تراشي حلقوم مرایتا وانتم حين اذن ته په دې وخت کې تنظرون نظر کې الیتا الی هغه ته پلار دې رور دې ته ورته ګوري چې صاحب باندې دې ته ورته ګوري ځو الله وی دا واپس کېږه به ځان ته واپس کا نحنو اقرب الیکم ذ قریب یم الی دی روح ته دا روح دی وجل ته واپس کیږي نه فتخلصون من البعث د قیامت نه مخلاص شي ان کنتم صادقین کی تا صادقان نو ذکر دا روح واپس کدي بدن ته ټیکنالوژي دی راو باسا روح وته واپس کا اوس خلاصه وای د درې واړو فاما من فاما ارجع ان كان من المقربين لو يخلقنا جهنم ته داخلي دل لزرکوزي زناور کافر دی دی جهنم ته ودی الله وای دا غپ نه دی خو کافرا او دهری روسی چینیا يهودي نصراني دا غپ نه دی ان هذا له الحق اليقين دا دوزخ غسلین الجحیم دا حق دی یقینی دی دا حق دی رشتیا دی یقینی دی دا خا دا بدل درکې الله مونږه تاسو بچ کړی واه الحمدلله فسبح بچ ته پسمانه بچ کیږي به کافر ته وای مسلمان ته وای ټول ته وای بچکیږي وي پته چې قائل شي او ويون کې شي د څه فسبح بسم ربک العظیم تسبیح وای نوم د رب لج عظیم دی دا غزاد تسبیح وای چې هغه عظیم نه ښه نو ګوره دې کې ته درې فرقې ذکر کړې سورته واقعا پس د ما خام د مونږ نه جسوک وای الله به د فقر نه او د لوګي نه بچ ساتي دا وای کور کې وړو ته خی لوی ته خی دا وای صورت واقع وای ښا اوس او د دې صورت حدید مدنی دی صورت حدید سره دا مدنی دی خانه او صورت واقعا دا مکی ده نو مناسبت دا ده چې اوس صورت مکی ده او دا مدنی ده نو د دې توحید خرول د پاره د دې توحید د مخ کې بوتلو د پاره توحید اومني جهاد کوا جهاد کوا او رب دې فسبح باسم ربك العظيم او سبح لله نو ګور دواړه مرتبو شو کنه مزه تسبیح آګه دې تسبیح دې نو دواړه په مزمور مربوط شو نازل شوی د پس د زلزلنا زلزله برازي وي تسبیح وایا زلزلې را روان دي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي خلق الحديد چې پیدا کړی د اوسپنه الرحمن بآلات الحرب رحمان په حالات د جنگ الرحيم بجعل الجهاد على المؤمنين چې ګرځولې د جهاد په مؤمنانو باندې مؤمن ته وی جهاد کا وشابه قتال فی سبیل الله کا سبح لله پاکي بیان الله تعالی د پاره مدعا شو دا اثبات توحید دی دلیل بسره ما فی السماوات والارض دا یو دلیل اسمانون ازمکا وهو العزیز الحکیم دا الله عزیز دی ضرور دی الحکیم حکیم دی په سن خپل کې له دی الله تعالی د پاره تصرف له تصرف له ملک السماوات تصرف با شهید اسمانون هو دزمکو دا یحیی جوند کول کی وو علا کل شین قدیر دا الله تعالی پارشبان قادر دی هو الاول دا الله تعالی اول قبل کل شین بلا بدایت والآخر آخر دی بعد کل شین بلا نهایت بلا نهایت الظاهر ظاهر دی الله تعالی بأدلة الدالة علی پادلو چې دال دی وجود د الله تعالی باندې الظاهر ښکارا دی اسمان مکه ته وګوره کړه نور سپومه ته وګوره ها ګرمه یخنه ته وګوره خاره دی الله خاره دی ان الله معنا الله مونږ تره دی خاره دی د شپې ته را دي ته اسمان مکه مخلوق ته ګوره خاره دی والباطن باطن عن ادراك العقول د مندل د عقول د مخلوقات نه باطن ادراک ان باطن دی عن ادراک العقول ذاته ذات الله تعالی پټ دی الظاهر ظاهر دی قدرتونه داغه په قدرت پیجن دی شي والباطن باطن دی ذات داغه وهو بكل شيء عليم دا الله تعالی پرشمان عالم دی ولی الله نه جسم دی نه جوهر دی نه عرض دی نه مصور دی ته په کې سوای اے برګ درختان دې سب در نظر هوش یار هر ورقه دفتر معرفت ذکر دیګا دا خدای الله د قدرتونو دفتر دی خوشی هر گیایی کی از ضمیر و ید وحده لا شریک لا گوید هغه تاسو الله تعالی دی تجلا تیری ذات کا صوبہ تو ہے جدر دے کتا ہو وہی تو ہی تو ہی الله تعالی دې ګور ورته والذي دا الله غزا هو بكل شيء عليم دا الله پارشبان عالم دې دلیل ورته وی بل دا الله قدرت اور سول شامل لے ذکر له ملک السماوات دی الله تعالی د پر بادشاہی د اسمانونو د ول ارض او د زمکا و الى الله ترجع الامور دی الله تعالی ته ګرځول شي امور کلا تصرف عامه شامل د قیامت لا قیامت الله راولي ولي يولج الليل داخل شپې لره في الليل في النهار پرز کې ويولج النهار داخل رز لره في النهار پرز في الليل پشپکی رز کمی رز بیا شپه کمی رز پی واکی رز کمی شپه پی واکی وهو العلیم بذا دا الله علیم دې پاسرارو د سینو باندې نستاد زړه په سینا فراز بنی عالم د زمکه د اسمان ارته ورته معلوم دي نستاد ورته نه معلوم فآمنوا ایمان راړي بالله په الله ترغیب ال الانفاق ورکي ایمان راړي په الله تعالی پر رسول الله تعالی باندې ترغیب دی ال الانفاق على القتال دې د پاره تاسو ته کلام حق بدان گشتا منزل کتا یادت ده عهد اول وعد اول ذات یادی د عالم ذر وقد اخذ ميثاقكم اخذ سمعتاس نو وعد په عالم ذر کې ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان کلک شي په ایمان تاسو ولته ویلي بلا انت ربنا بلا انت ربنا دې نه دی ویلي اصول ایمان نه مني توحید نه مني مثال وایو ورته بل دلیل توحید ورته وایي وينزل الله غزاد دې نازلې على عبدي په بند خپلوان آیات بینات آیات واضحه دا آیاتونه سره الله نازلې قران ليخرجكم من الظلمات چوباسي تاسو په آیاتونو سره د ظلماتونه الى النور نور توحید ته نور د اسلام ته نور د قران ته نور د توحید دی ښا اسلام نور دی توحید نور دی قران نور دی ها علم نور دی ان الله بكل الله تعالی بكم بتعذبان رؤوف الرحیم مهربان رحیم دی وما لكم سدی تاسو بیا ورته وایي الله ان تنفقوا چې تاسو نفقه نه کوي خرج کوي په سبيل الله فلار د الله تعالی کې ولله میراث السماوات الله تعالی د پاره میراث اسمانونو د اهل اسمان والارض ارث خدای ته پاتې دي کنه لا يستوي برابر نه منكم د تاسو نه من اغتو انفقا چې نفقه کې من قبل الفتح فتح په خوا د فتح د مکې نه قبل فتح مکه ته وقاتل او جنگ کوي د ډېر ضرورت دی ډېر ضرورت وو ولې په خوا د فتح د مکې نه ضرورت وکړه د انفاق ضرورت وو د جهاد ضرورت وو د امداد ضرورت وو ډېر ضرورت وو فی الاخرت بشارت ته بئس المسیر پوری دا بشارت ته سمرا لګ مال دی ورک الله درنه خوشاله شو ها او مذیبه کې یوم تر المؤمنین پاو کې چې ویل ته مؤمنان لرا او مؤمنان خود لرا ګور مؤمنان سړي او خذي نو خدیم خیراتونه کوي سړیم خیراتونه کوي خدیم موس کوي سړیو موزونه کوي نو ویني وته سړو لرا خذو لرا يسعى جذب نورهم نور لدي بين ايدي مخک لدينا دی په پرانا کې تیار بنې ویني ښا تیار بنې ویني يسعى بين ايديهم وبايمانهم خي طرف تا غس طرف په عطف ده ښا غس طرف په عطف مخ کې رستو خي طرف غس طرف ټول رڼا کې به داخلي سړي رواني خود ته به وای سړو ته به وای مزيدي تاسو روجي دی ویلي خیراتونه کول خدیم خیراتونه کوي انفاق کوي او د خپل وسره مطابق ذالک والفوز العظیم یوم پارس یقول المنافقون داغ فوز العظیم مجند کې مؤمنان له فوز عظیم دخا والله بما تعملون خبير او دی لرا فوز عظیم دی مؤمنان لرا یوم یقول المؤمن منافقان حالویه منافق کافر مشرک يهودي نصراني ټول یاد کړه منافق زکه وي زکه په دې ټول قومونو کې منافقان دي دا ټول د نفاق نه دا جوړ شوی دي ښا دا نفاق دې نه جوړ شوی دی ا دې انظرونا انتظار راتاو کې لګودري گئی نقتبس من نورکم چې موږ واخلو د نور تاسو نه تیار ده موږ په تاسو لګودري گئی چې د رڼا ته درشو من نورکم انا دا مؤمن ورته وي خا عثمان نور اخلي د خريزيا دنیا کې دی رااله سورې بدی شو کنزل بدی کول کنزل بدی کول عثمان نور اخلي دین پسې بدی گیا وي دهری وي کافر وي منافق وي روسی وي چینه وي عقیده دی باطله وا اوس ما ته وای نه انظرونا نقتبس من نورکم انتظار راتو کې چې ساده په نور لک قدم واخلو په دې کافر په داسې یو حال راشي کنه چې د په تبعی سم تیاری کنه خدای دا غي نو ساته نه به داسې تې شي نه داسې فلتمسو نور ځان له نور ګوري مونږ له ولې درکو خرزامونو دلته مونږ بدی شو دلته مو نور غواړي فدرب بینهم الله وای تم ولا کټو فدرب وهم بینهم په ما بینه کې بسورن په دیوال سره بحائل هو الاعراف له باب هغه له دروازه گیټ وي ډیر لوی گیټ ته له باب دروازه وي ډیر لوی گیټ وي باطنو فی الرحمت دن طرف داغی رحمت دے جنت دے او جنت دے مزید زہ وظاهره من قبل العذاب او ظاهر طرف د منافق تا من قبل العذاب طرف د عذاب ته دی به عذاب کی اذن زجنت مذی کو سړیا زمذی کو علی منافق ته وای زه در کې اسفل ته ده ته موږ نور غواړي ينادونهم ينادونهم اواز بو کې دا منافقان مؤمنان ہوتا الم نکم معکم اینم تاسو په دنیا کې په اسلام کې همون د سره کلی کې نو سې دی په کلی کې قالو عيب ورته وي بلا اوس دې رامیان اوس دې وتربصتم تاسو به انتظار کو قادیانی تبوی قادیانو تاسو به انتظار کو د اظهار د کفر ورتبتم تاسو به شک کو په توحید د الله پر رسالت د رسول پاک کې وغرتکم الامانی دوک کړیو تاسو لره ارزوګانو باطلو امانی ارزوګان باطلا تاوی دا بوشي دا بوشي دا بوشي حتا در دې پوری راجا امر لا چراش امر د الله تعالی وعده د الله په مرګ باندې و ان مرشوي په کفر کافر مرشوي وغرکم بالله الغرور دوګه کوي تاسو په الله باندې غرور دوګه باز ابلیس شیطان شیطان دوګه کوي لاړی تا د شیطان خبره منله ده انسیو جنی دواړه دي ښا هي اولا بكم مولا بكم اولا بكم دا لایق د تاسو به ځل مسیر بس ځای د ګرځېدو دی یا علم یعنی مؤمنانو ترغیب ورکي مؤمنانو کې ناراضي راشي وظیفه کم کی قران کم کی دغه شوق زو کم شي اصحابانو کې دا فتوحات ډیر شو کنه فتوحات ډیر شو مالونه ډیر شو نو په مالونو ور نو کمې راغې نو الله دا آیات راولېګو طالب تا مولا تا ما تا تا تا او مسلمانا روزه خو اخر ته ولې هر کې ناراضي رااله بیا ختم شروع کا الم یان للذین ایو آن وخت نه راغله الم یان آن وخت نه راغله آن وخت ویخه للذین آمنوا کسان ته چې ایمان راوړي ان تخشا قلوب چې نرم شي زړه دی تخشا ویریږي نه دی لذکر الله د فار ذکر د الله تعالی لا اله الا هو شابه سر کو دیا ټول عمر دې برباد تیر کړی دی وما نزل من الحق هغه چې نازل ما د حق نه قران وایا او قران تکینا قران تکا وما نزل من الحق هغه چې ما نازل کړی د حق نه قران ولا يكونو مکیږي تاسو کله الذين پشاندا کثانو اوتل کتاب چې ورکړ شوی ته کتاب من قبل بخوا فخوا کتاب ورکړ شوی قبل نزول القران فتوال عليهم الامدون وګدش په ایمانه زمانہ ډیره زمانہ تیر شوه یضاعف لهم دچن بكم دی لره ولهم اجر کریم دی لره اجر خسته دی تو ورکو الله تعالی دچن درکې ښا دا الله ویلی دی ادي مؤمنان لبا الله ورکې والذین آمنوا کتان چې ایمان راوړ په الله پر رسول باندې اولایک هم الصادقین دا صادقان دی په ایمان کې صادقان دی په ایمان کې والشهداء ادی په منزله د شهدا او دي او شهدا عند ربهم او شهدا به په دا مقتولین په حرف کې او شهدا او شهدا بمنزله الصديقين والشهداء المقتولين في الحرب دا شهیدان چې شوی دی وي څومره شهیدان کوټه کې وي شهیدان شوی دي او شهدا عند رب الشهداء پنځ رب باندې یا شهدا به علی الامم دوی معنی دا ده شهیدان په امتونو به او هم باندې لهم دې لپاره اجر اجر دې دې و نور نور به والذین نور به دې شهیدانو والذین کفروا اج کافرانه تکذیب کی پایاتونه ما اولئک اصحاب الجحیم لا صاحبان جهنم كعرض السماء والارض پشان د فراخې د اسمان او د ځمکې ده طالبانو دا غډیر معمولی تعبیر دی دا غډیر معمولی تعبیر دی خدا مونږ ته لوی دی ځکه زما مثال خو د پشکال چیندخ دی ما خو سندري لیدلې وروره نو الله وای د جنت فراخي به داسي لکه فراخي د اسمانه د ځمکه دا ما ته ته ویل ما ته سړي دي دي ما ته خو سړي دي نه دي موسی علی السلام ادنا مؤمن لوا په جنت کې جیدا څومره ورکه وی د دې دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره دا مونږ ته تعبیر وای یو چیند کوی کې نه کوي ټول دنیا دا چې بار راوته وای نه وي دا غلی کلی دی او مزید وګوره دریاب ته شو وای دنیا خدا ده زمون مثال مقه ده نو الله را تذکوي ک عرض سماوات والارض فراخي د جنت په شان د فراخي د اسمان او د زمکه ده اسنه چې تاسو دا وایي باغی فراخي پریلا دا دنیا په کې دا دی لکه استن دا د ګندل استن نه دا دی دا دنیا خدا دې نذیر د آخرت په مقابله کې او د جنت په مقابله کې ښا دا مې تذکر وی قعرت وجنات عرضها فراخي د جنت کې عرض السما پشان د فراخي د اسمانونو د زمکو ده دا په عقل زما استاد عقل مقابله کې وقا نور دا غي اندازه نه لګي خانه هغه حدیث نه اندازه ولګي وعدت للذين تیار کړی شوی د جنت د پاره د کتاب چې ایمان راوړ په الله پر رسول الله تعالی باندې ذالک فضل الله الا فی کتاب مگر دا لک دی په کتاب کې الا فی کتاب مگر دا مکتوب دی په کتاب کې من قبل مخکې دین ان نبرأها فخواج زائرول د دینا ان نخلقها المصیبه والنص فخواج پیدایش د دې مصیبت او د نص نه حدیث د آدم علی السلام په دال کې د موسی علی السلام هغه یوریدل به من قبل ان نبرأها په خوا د پیدا کول د دې نفس او د مسلمه د دې دنیا نه مخ کې ان ذالک دا تقدیر علی الله یسیر فالله باندې آسان دی اخبرکم بذالک لکه لا تاسو د پاره دې چې تاسو خفه نشئ اخبرکم بذالک لکه لا تاسو د پاره دې تاسو خفه نشئ علامه فاتکم پاره چې فوش تاسو نه تاسو نه فوش چې خفه نشئ ولا ما اصابكم نداغنه چې تاسو ته رسیدلې ولا تفرحوا بما آتاكم ان خوشاله شي هغه چې ما درکړې تاسو ته والله لا يحب ولا خوشالي د تکبر نه د طالبانو هغه خوشالي خلا او د تکبر خوشالي ګور نه ده ولا تفرحوا تکبر مکوي په تکبر د خوشاله سرخه بما آتاكم الله فاجد الكرتا صلى الله تعالى والله لا يحب والله تعالى دوست نگن كل مختار هر متکبر فخور فخر كون كي فخل کو باندې فخر سو کوي ناشکري اخر خلق باندې فخر کوي الذين دا فخر کون کې هغه کسان يبخلون چې بخل کوي يبخلون چې بخل کوي ويا امرون الناس امر کوي خلکو ته په بخل سره بالبخل ومن يتولى هغه سوچ وګرځي د انفاق نه زنه ورکوم د خدای په لار کې زسریاتی مولایان دي پیسې دغه کوي ومن يتولى هغه سوچ وګر عن عن عن الانفاق چې نو ورکوم فإن الله هو الغني الله تعالی غني دی لمړ تا ته بسي خدای به طالبان لا سي راولي حمید محمود په خپل صفاتو کې الله تعالی غني ذات دی او دلیل نقلی ورته بیانې ښه ولقد ارسلنا رسلا الله رسول پاک ته وي ما نور پیغمبران لا لګلی میو تمیم لګلی تا سره به دی جنگ کوي هغه سره جنگ کړو تا ته بد وي هغه ته بد وي تا ته بدرد وي هغه ته بدرد وي نو دا دلیل دی د پاره پیش کوي ښا دا دلیل تر جنگ کوي په خوانو پیغمبرانو جنگ کړل لقد ارسلنا رسلا فتيذر مالك رسلا بالبينات فمعجزو ترى ابو حجاج ترى هغه ځای ته خبره لړه وما انو دا انزلنا الحديد فيه باس شديد په دې کې جنگ سامان د جنگ سخت دی ومنافع للناس منافع دي خلق له تجارت سره وليعلم الله چې ظاهر کې الله تعالی من هغه څوک ينصره چې امداد کوي د دین د الله تعالی ورسوله د رسول الله بالغيب په غیب باندې څوک د الله د دین امداد کوي د رسول امداد کوي نو د دین اسواراو کې يهوديانو نسواراو کې روبانيت ډیرو دا پوپیان دی کیو دا روبانیان په دی کیو روبانیت روبانیت گوشه نشینی دا موږ ورته چیله شوی دی چیله شو گوشه نشینی کوي نبتدعوا د ځان نه جوړ کړي وا الله وی دای د ځان نه جوړ کړي وا دا دای دا د بدعت حسنه مثال دی حسنه بدعت دلته ده دا د ځان نه جوړ کړ ما كتبنا عليه ما نولي کړي په دای باندې دا روبانيت الا مگر دا روبانيت ولیکو الا ابتغاء رضوان الله مگر د پاره طلب د رضا د الله تعالی ګوشه نشینی کولا د پاره د رضا د الله تعالی چې موږ الله راضي شي الله یادولو ریاضت به کو نفس سره مقابله به کولا فما رعوها نو غي خوکر لاړل فما رعوها رعایت نکو یعنی خیال نه ساته داغي الوا داغي حق رعایتها په حق رعایت داغي چې نور کې شران رال هغه هغه شانته ونکړل هغه روبانیت ختم کو هغه هغه طریقه ختم کا فآتینا الذين ورک ما کسان ته امنو چې ایمان راو پر رسول پاک باندې منهم لدینا اجرهم اجر دی هغه له اجر ورک عبد الله ابن سلام اتبادا وکثیر منهم ډیر دین فاسقون فاسقانو نګور دا رهبانیت هغه ګرځو د پاره د رضا د الله نو دا د بدعت حسنه مثال لکنه ولي حدیث کې ناراضي من سن سنه حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها دا د بدعت حسنه مثال ومن سن سنه سيئه لالا يعلم لالا يعلم لام زائده ده د پاره دی لالا يعلم چې تصدیق کی د پاره دی چې تصدیق کی اهل کتاب لالا يعلم د پاره دی چې تصدیق کی اهل کتاب الله يقدرون من نقادريګو زمونږ هیڅ اختیار نشته دی علا شيء علا تحصيل شيء فحاصل اول دی او شی باندې من فضل الله بيد فضل الله تعالی نه بلا ایمان بمحمد چې تصدیق کی دی چې زمونږ عمل عبس کوم ایمان رانړو زمونږ خواري عبسه کې ایمان راځي الله يعلمه د پاره دې چې تصدیق کی اهل کتاب الله يقدرو چې دې نه قادريږي د دې عمل نه قبليږي على شيء على قبول شيء على تحصيل شيء من فضلي دې د فضل د الله تعالی نه بلا ایمان بمحمد بیج ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم نه راوړي زمونږه هیڅ نه قبليږي ښا لا اله الا الله روای وای کنه سلور واړه مسلې شوي حاصل سراوت الہ الا الله دا حاصل دعا کوي طالبانو الله دې ټول علم ورکي استقامت ورکي الله دې تاسو روغ جوړ ساتي الله تعالی دې چا حوایج دي ضرورت دي غلي الله برابر چا چې ټول لیکلي دي نه دي لیکلي ټول لدی الله خیر ورکی دا بیماران دی الله جوړ کی ډیر بیماران دي کې لګ بیماران دي ټول دی الله جوړ کی الله دی ول صالح الواد ورکی الله ورکون کې دی الله تعالی دې ټول کورون ته خیر کې الله دې ټول علم ورکی استقامت ورکی الله دې برکت ورکی د چا کورونو کې مشکلات دی الله دې غحل کی بیمارانو ته ټول ته د الله خیر ورکي دعا وکي الله دې تاسو له موږ له ټول له خیر راکي استقامت مسافرانو ته دعا وکي الله مسافران کامیاب کړي مریضان الله جوړ کړي الله دې ټول له دا زیده کی چا دا وایي محمد اکرم استاد ټبر وفات شوی دی الله دې وبخي دعا ورته وکي الله تعالی دې وبخي الله دې مونږ ته بخنه وکي ټول امت ته دې الله بخنه وکي تاسو ته تا بخنه وکي تا دې مرګري تاسو باندې پیسې وې شلې دعا ورته وکي الله ولته د دې دنیا کې آخرت کې بدلی ورکي الله تعالی والد صاحب صحت یاب کی مریضان تکلیفونه دی الله لري کی الله دې ټول له خیر ورکی طالبان دی الله تر او تازه ساتي دې ګورونو کې دی الله خیر کی د دې سبق ثواب دی الله زموږ والدین او استادان او تخرسي الله دې موږ تاسو له خیر راکی څوک چې طالبان امداد کړي دې کوي الله دې دغه امداد وکي الله دې زموږ دې ملک ته خیر کی قوم ته خیر کی الله دې زموږ د دوستان احبا ټول د دین خدمت کوي دا مسافران رونه دې سیستناتی